کچر رول زمي شروع په لره او خنزیر یا خنزیر رولو د تجارت ولا په عشر باندې عشر الحمره عشر به د شروع په عشر بنه وخلی دون الخنزیر د خنزیر عشر بنه بنه وخلی یعنی یو زمي دا کافر دا سوداګر دا دی خو خنزیرونه خرڅوي شرپی نه خرڅوي چې د هغه شي خنه خرید فروخت مسلمان دی پر نه جایز ده په عشر باندې رول د تجارت پر سامان وکنه ا د شرو په عشر هم بنو خلی قیمت په ولاګوي زمينه كان نسبة عشر ده شلمه او د خنزیر ولا کنه کا تجارت ولا خنزیرو به سراوی کنه اګه به سنوي نو خلی ابه داس ترای بونه وقوله عشر حمره دا کول د ماتین چې د کن حمره عشر به نه وخلی ای من قیمتها عین شر په نه به نه وخلی کنه د قیمت نه به نه وخلی قیمت پاته به کنه ولګوي چې دغه شر په سمره قیمت لګیږي دا پاته چې دا قیمت په چاره پاته لګوي دا مسلمان دا مسلمان ته قیمت پاته لګي چې شر په سمره خاصري په سمره نه خاصري سکه چې داسې مسلمان به وکسي دا سم فسق من سره کې چې دا سره پینه مو پینه کنه دا کاروبار یې کړی شل وینه پښتنه کو چې دا نه من سره او د مر مقدار چې تو سه پات راګیږي تو خو نشه مشه کړی دی کنه دغه سمره قیمت ته خو یې صدا خبر نو دو کنه سوار شي پات راګیږي کنه که مسلمان شي هغه مسلمان ته پات راګیږي بزرې شي دا خبره پټه نه پته کېږي رټ پته نه لګېږي که چې څنګه دې سمره قیمت ته قیمت پې یعنې به شمه شي شمه دې پې وینه وخوري وقالو شفیرم چې لا یعشرهما امام شفیع زوی چې نه ادوار عسر بینه وینه وخوري نه به د شرپ وینه وخوري نه به د خنزیر وخوري لأنه لا قیمت لما ځکه چې شان ده چې نشته قیمت د خنزیر و د شرپ د قیمت نشته مسمون څنګه د زمین څنګه لکه څنګه چې شروب مول ده درنګ خنزیرا مول ده ځکه هو کنه خاطر تجارت کو خرڅوي وقال ابو يوسف لما يعشر ما اذا مر بهما جمله ادوار عشر بن خلي خو چې پټا کې پر وړي وي کنه اذا مر بهما جمله او چې په کنه پر وړي وي د شروب خنزیر پټاک بیا دې کنه شروب په تبه باندې د خنزیر عشر باوي نه وخلي او کا ګوشه خنزیر وو به نه وخلي اته ذوات الامثال ته وی او ذوات القیمه ته چې هغه مثل نه پیدا کیږي کنه کیم شي نه چې ماکیلات دي په یوه په د کړوي باندې پیمدل شي لکه غالې کسا غنم جوور وری چنه باجره یا چې کیم شي نه موزونات دي فتلا تلل شي چې نه یې ګوره غړیون د وکړ چې کیم شي فتلا باندې خرڅ دي اته ذوات الامثال وتوي ا ذ و ا ت المثال حکم دا غدا چې چانه کنه چانه چینی تلف کې چینی ونه ځای کې یو سر چینی یو سر چینی به ورکوي کنه قیمت نه ورکوي چینی به ورکوي ځکه چې دا غدي مثل پیدا کیږي دا نه چینی پیدا کیږي هغه یو سر چینی وته راوړا یو سر ډال دا غړي وته راوړا کنه او یا غنه غنم دي کنه عادي ونه ځای کړی دی نه به دا غنم ورکوي قیمت په هغه شی شي چې عاد زوات القیم نه وي زوات الامثال نه وي لکه حیوانات کسا لا حکم الحذیر اگر لا حکم العین قیمت حکم یې سره کده عین حکم هغه د چرګې چې پیسې ورکوي لکه بالکل ها چرګه چې ورکړه کنه دا د دوه سوي روپۍ یا د سل روپۍ چرګه وا سل روپۍ دې ورکړه دا چرګه ورکړه والخنزیر منها وخنزیر د زوات القیم نه ده نه هغه کنه زمي کا چې خندرون وي سرابي او ته ونه وخلې کنه چې موته خو کنه چې ماتي ولګوا دا غسمره کې ماته ته خو کنه سودګاری او ته کې ماته نو خلې بالکل کا چې خندیر غشه دې ور پرې کړې دا کې ماته رو خاصل کنه مسلمون کنه عادي خندیر دې تملیک او تملک نه معنی ده کنه نه به شر چاته خندیر ور کوي او نه به چانه وخلې و دو خنزير ولو خط جي كيمات ولو خلي والخنزير منها خنزير ذوات كيمنا ده وذوات المثال ليس لها هذا الحكم ذوات المثال دا حكم نه ده والحمر منها حمر د ذوات المثال نه دي دا په پیمانه باندې خرڅېږي کنه په لوشي خرڅېږي نه هغه کنه ا ي سروپ چې قیمت وخلې د عین سروپ نه دی وخستی سروپ چې وخلې کنه عین سروپ وخلې دا وته مثال هغه صحیح بدر کوي ته حق په سروپ شدا ته غانو نه غوړې ته قیمت نه غوړې عذر وخلی زکه چې دا یې غیری تو کړه په دې روډ روډل حق ته خصو کې حمایت ته وجنه ده والمسلم يحمي خمر نفسه مسلمان د خپل ځون شروع په حمایت کړل شي پیدا کړل شي لتخلیل لپاره سرکې جوړولې یو مسلمان د ته شروع پر پوتی مثلا اول غیر مسلم و شروع په استعمال به کړلو کنه مسلمان شو د سره شروع په پکې شي پوتی وکنه بل اسلام بلکې واجب دی په دې باندې خوشیول یې تسلیم نه خوشی کول خلاصول خوشیول په لازم دی په سبب د اسلام وروړل سره مې چې مسلمان د خپل ځون خنزیر نشي غیر لا نشي زتل کنه هبه چې خنزیر به صحیح په ذات وکړ نه دا زمي کچ د خنزیرونو رمو سره دو خنزیرونو یې کنه خو دې دا د مسلمانو زمارینو کچ دا به تغیری دی کچ غیر نه بیا اوس یې مو خلا فقدر یحمل غیره درنګ حمایت نشي کړي بچ کنه د بچ خنزیر حمایت نشي کړه اګه زرنا نشي کړه چې زرنا نشي کړه دا د موري د نه دو بیا به وسر باندې ونه خري دا غي فرق وجدو په دې دا غسول ور دیږي کنه دا د کمیل وې کچې د خنزیر قیمت او خصل لاسه کچې عینه کنه خنزیر دی وخصلو چې کله کله هم سمون کنه قیمت پر کوي د خنزیر یو زمیده مزکه خرڅ کړه په بل زمي باندې خو په خنزيري په خرڅ کړه کنه چې مو ته به کنه یو خنزيرو کوي دا مزکه مې درته ډیر کړل شپې چې ستان مسلمان و آی شفیع و حق دور هغه و چې د مزکه هغه و کویګه شپې دوا په کړه چې دا مزکه خو زی حق دور یې هغه خپل به پښه بهر د مقدمه نه یا مقدمه سره وکړه مقدمه وګټله مکنه یو په خنزیر کړی دو دای به سور کوي کنه خنزیر به قیمت ورکړي ځکه خنزیر نشته ا خندیر کې ماته رکو چې دا خندیر ته کم په سمره سمره کې ماته و دمره کې ماته ده کنه ا به ورکوم زکه به مسمون ته پوت شي دا غد علم زکه د خندیر په قیمت باندې وکړه کنه او قیمت خدا سره په ضرورت کم شي لکه هاي نه کنه چې هغه شای دی وخستوي او دوی ته مې وکړه چې اوس نه شي وختل ځکه چې اوس وخلي قیمت په وخلي دا ولا سره چې عین کنه خندیر نه وخستوي ا دې پر دا جواب ده چې دوی ته یو مجبورې دی وجه نه کنه د کی خندیر کی ماته ورکو چې د مسلمان حق ځای کېدو دا غم زکه کنه اخو چې کړي په خندیر باندې کړي دوی کنه په دغه د خلوا کړي ولای کا کبیر دا بند کی چې ته به کنه په خندیر کی مات نه ورکوي خو دا موږ هغه به مزکه اسه ورکوي دا مزکه ولا لور لکنه نه د مسلمان د حق د بچاو دی پر کنه ا دې ضرورت ته وجه نه دوی ته کنه دا ته خلاص شول چې ته داخنه خندیر کی مات ورکوي بل دا دو چې دوته هو کنه ار وخلی خنا ور کوي د قیمت یې ور کړو کنه هندي قیمت یې ور کړو کنه تملو خو نه کو اځه که هو کنه د مسلمون د کنه هندي قیمت نه وخلی یو خسل دي هندي ور کوي یو کنه ور کول دي کنه نه دوته هو کنه دا ازعات و کنه زیا کلا ور کړو کنه ار وخی نه خسلو اې دې وجنه دا غا جایز ده ا بل تغلب په نبلګي ور کې شبا کنه عشر مشره ټیکس مکس بنی ویا من خلوصي ومن مر على عاشر ب 100 درهم چا چې روړ په عشر باندې سل روپی یا سل روپی مول دا ده په عشر باندې روړ نصاب نه پیرا واخبره ان له في مدري 100 اخرى او خبرې کو د عشر چې مو په کیر شې سل روپی نه راښتا زه نصاب خوندې سل روپی دا غلي او سل روپی په کیر شې دو په ګاټه شي حساب نه وي د تکنه مال بذات ته ویل شي پر دې پیسې دي کنه هغه یو لک چاري پیور کړی دي کنه چې په دې خو تجارت ته تکا دی تجارت ته وکړه دای ګاټه ماټه نه وینو وړي په لار ته وکنه دا غمولي پرول په عشر باندې کنه دا خو یو لک ری پیسې وکنه مول دا کولا په تیر دا عشر بدین عسر نشو خسره لم يعشرها لانه غير مازور باداء زکاتی زکات چې دا مبازر نه د اجازات ورته کړه شو په ادا د زکوتې سره دا خو تجارت په اجازات کې چې دې په کاله خو نه وي چې مو زکوت نه ته پرې کاوه کنه پر دای مولته نه زکوتې پرې کولې دی کنه وکیل نه ده چې ستان نشته سره مول سره وکذل مزاربته درګه مال مزاربته ده مال مزاربته ته ویل شي چې پیسې دی وي او مهنت مزدیرا دی بل وي خو په ګاټ هدواله سره شریک وي یو لک ریپیر چاته پیسې ورکړي چې په دې تجارت ته کا په ګاټ کې به تار سره شریک وي کنه نیمه ګاټه به توي مثلا نیمه به دیمو یا دوه سه به دیمو یا سه به توي هغه مولي پرولو کنه مزارب ایو لا کې دوه لکه ریپی سامان دا پښتنه ته وکړه کچ کورا په تیر راخته سره تجارت مول دا نشاب تر سوره ده کنه او دوی ته وکړه چې دا مې خپل نه ده کنه دا پر ځای ده زه خو تجارت ته پکو په ګاټ سره شریک یم زکوت په نه ولو خلی یعنی اذا مر مزارب به على عاشره او چې مزرې بروري د مول لره په عشر باندې به به زکوت عشر نه ونو خلی وکانه ابو حنیفه رحمه یقول اولا يعشرها امام حنیفه صاحب اوله ولوي کچ عشر به ونو خلی امو زربنا لقوت حق المزاربه د واجب د قوت او د حق د مضرب نه اگر که د مول د مضرب نه خدا حق ستا پشه مول دنه د جوړه کوي پیدا پر دی دي کنه خو حق ستا پشه حق دغه دا کنه چې دا یو لا کریپی چې څه پر نه دی نه دی ور دی او ته سامان نه پکړه دی نو پس کول شي نو پاسې کنه او که په دې مول وکړو اته وی چې دا په مضربت وخلا ګاټه پکا ګاټه هی به توه حساب ویر سره نیم پرې ما یا په دای واپ دوی او دا په دې په مول وکړه مولې کړی خرڅ کنه ا چې ستاسو نشوي ته ویل چې مو تخپل پیسې واپس کا دا نشي ویته ویل کنه ځکه چې کدای شي کنه چې په دې ورشي کنه غاټه وي دا خو یو لکه پی کپڑا یې پوکړا یا غلا پوکړا یا ګوړه چینی پوندو کړه کنه کله شي کله په دا ګټه وکاو کنه بیا په ګټه خو دې سره شریک ترې دا حساب سره ولا کنه نه خالص پر دای نه کنه د مزرې بس کنه مول ادا حق صاحب شه کله حق دا د پیسې چې ستان پیسې امر رشي نه غوښتل کنه چې پر پیسې په نغد کړی نه وي نه مزره به دا نظر شپ مزره د ملک ملک چې خپل چشتان به سراوي اول امام خلیفہ صاحب داسې چې عثمان بن خلی مزره بنا ثم رجع الى ما ذكر في الكتاب بیا رجوع کړ هغه ته چې کوم په متن ذکر شوی چې نه به نو خلی کنه وهو قول ما د قول صاحبینا ده لانه ليس بمالک ځکه چې دا چشتان خو نه دی ولا کړی پی دا پیسې هو پر دی دي د سمانه کې په کار سمانه پر دی ده ولا نائبا عنه في اداء زکاته نه مالک ته و نه کنه دا نائب دا وکیل دا د مالک طرف نه په زکوتی پر کول شي چې ته مې وکیل مو طرف نه زکوتی نه پر کوا دا نائب دا د مالک نه خو په تجارت سره مالک ته کنه تجارت اجازه ته چې دا په کړه سره چې زکوتی نه پر کوا الا ان يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا فيؤخذ منه لانه مالك له مگر دا چې په دې ملک غاټوي دا مرګاټ چې هغه نصاب ته رسېږي یو بل هو نصیب او نصاب چې دیګه مزرب بخر نصاب ته رسېږي فیوخذ منه به به اګنه زکوت په خسر شي ځکه چې دای ملک ته کنه اګه ګاټ لره دا پښتنه نو کو چې دا سمن سم چې یو لکه پیدا کنه تو په یو لکه کړه دا د په سمره باندې خار شي چې دا په 1 لک په 10000 باندې خار شي کنه مثلا هغه د یاشو که نه کاروبارې باندې له یاشو که نه پیسې میسې خلک نه سره ټلولې که نه پاو تجارتي نه شریک کړل شریک کړل که نه کاروب پیسې به سره دي پلو شي دا نصاب مقدار که نه پیسې دوه سوه روپۍ دي یا دوه سوه روپۍ مول ده په که نه عشرې وړو دی به عشر نه خلی قال ابو يوسف رحمه الله ان ابا حنيفه رحمه الله رجعان هذا ام لا امام مثلا چې موتا پات نشته چې مو حنیفه سي به دینه وښته او کدن نه وښته ا دې نه رجوع کړل که څنګه چې مدرب سره رجوع کړه چې نه به نو خلی کارو جون نو کړی دغه چشتان خو نه ده عبد مازون اگر کا تجارت نه کړای شي خدا چې څه دولت د پلو شه دا کړي ملک ته دا نه ملک ته د دولت ته ملک ته نه دا کړي چې پیسې پر وړه کنه په مدربت سه ودا کول سبینا د ادا نه چې وسر به نه ونه خلی لأن الملك فيما في يد المولى ځکه چې ملک پیګه مول شي چې د په قبضه شي مولا ده ملک مولا ده نه دا دي کده مو سره ملک نشته او نه د زکوتو ولا وکیل کړه ده ولا هو تصرف دو خالق نه تصرف تا چې کنه خړول راکو خطوای شي خرقوي خطوي دا کوم کاروبار چې کو تجارت چې کو دا تاسو په ځون دې پر کو حتی لا يرجي بالعوت المولاه کچره ته ون ویراونو په تجارت شي بیا به مولا نه وړي که چا پیسې خو ته وې مخ نه وې کړه ته ون رغلو ته ون ترو که چې ځا ته ون په منې بریا کا مولا نه به ته ون نه وړي نو به چا نه پرې کوي زما حال ته ونیه چې په ته ون وړي اې دا سار به په شخص سره کنه دا مریا به کنه مولا په دلو سمې ته نسی کنه چې ته ول شوی په لکاوی په د مریای به سره بای کو کنه پیرې چشتن او په دشه به کنه ته ون پر کوي رجونو کو پته ونه به مولا بنه فقال هو محتاج حمایت نه دای محتاج شو حمایت دې مو حمایت دای محتاج ده سکوت تکنه به نو خري والمزاري بتصرف بحكم نيابته او مزرب هو تصرف کو په حکم د نیابت سره ا مزرب کې مول خرڅوي رو خرڅوي کنه هغه بادشاہ ای ملک په توری کې چې داغه پیسې وخلا په دې باندې کاروبار کا کنه خرڅوای امریکا طرف نه اجازه نه ملو د خپلند لګیا حتی یرجع بالعود علی بالمال حتی چې رجوع کو په تیونه باندې پر بالمال باندې کچې ته وندرو نه به مال ته سکنه چې مو ته وندرو ورو کنه هغه سر په شلوړو پیسې نه راو کچې ذات ون په باندې پرې کړ فکان رب المال هو المحتاج رب المال محتاج حمایت ته نه امام صاحب ادي کا چې رجوع کړه په مدرب شي ویچ کې زکوت نشته دا چې د مولې د نه دا د خراب المال ده هغه رجوع دا وی رجوع نه چې په مازه سره رجوع کړی وي فلا يكون رجوع في المضارب رجوع من في العبد نه رجوع مدرب شي هغه رجوع نه کوي کنه رجوع نه جوړي نه په عبد مدور شاه او صحیح خبره ده کنه چې دا خبره چې دغه مریای تصرف ازون د پر کو داندو کفی ا دغه د پر چې زکوت ته ورو خلی زکوت یو خسر شي کنه هغه د مالک نه چې چا دولت وی کنه یا وکیل نه خسر شي دا نه مالک ته ا دغه مول دا مول دا د مولا ده د مولا مولا ده او نه په زکوت ته دای نه یب د وکیل لکنه دا خبره بونده کنه دای نه کرام جوړی کنه چې دای تصرف ازون د پر کو کنه او نه کنه په دې سره چې د مولا اجازه اله به ور کو چې ته کاروبار کا تجارتي نه کا په دې سره کنه نه دولت اذن نشو چې دولت دا بلکې دا یو دغه په لوټ اخی مولا دی زکو ته پر ملک بچار دا هغه چانه به خلې چې آی مالک وي یا کم سے کم کنه مالک وکیل کړه وی کنه چې دولت مون دولت دولت مو د خطه زکو ته پرکا وان کان مولا ما هو او که مولا سره و د مری سره د واجب د نظام د ملک نه امام سبه کې چې دا کنه د ملک چې کوم د ملک مریما ملک ته دا که د مول ملک نه دا ځکه چې دا خو پیروړي پیر ده بشه او له شغله یا د شغل د وجنه صحابینو چې نه د ملک مولا ده خو چې کې مشغول ده بدین په دې باندې قرضادو په دې مول شي قرضادو کنه یا به د مول شي قرض کوي د مولا او کدا مولی نور پر شلو مری ته ویل کچ په پینه پدې ما پر کوا نه به دای جیب نه ور کوي چې ته نور پر دی نه دا مول مشغوله ده کنه پداین مو صاحبای دا وی چې زه کوت منو خلی امام صاحب خو واجب دی امام صاحب وی چې زکه نه خو کچ دا د مولا دا د مول نه پر وړي دا او صاحب یې چې نه د مول مولا دا هو دا مشغول ده بدین کاردا ده پشه ومن مر العشر مسمون ته جیر ده که نه مول وری وری په هغه علاقه ویلو چې ادي که حوالې چې قبضه وه یې په ټاک لګوله و که نه و دا عشره به وخستل چې دا میر بدسید او میر وطن ده که نه یې دې مسمون یې که نه د عشر د خراج وخستو اوس یې به نه وخستو مسمون په عشر یې وروړو که نه هي ته وی که چې ور خمونه کنه خوارج وخصه په دا باندې خلاص مسمون عشر بیا به نو خسر شي یوسنی علی صدقته مانوي دمر على عشر الهات ده چې په عشر د الهات لبني بیا وروړي کني پر وړو ونه با چې کو کېته نه سو به خټي کو خلاص کړه او کپه دې لري چې ګرځول په مسمونه په عشر وروړو به بیا بیا ونه خلی لأن تكسير جاء من قبله ځکه چې نقصان وګړه د سودګر طرف نه من حيث انه مر عليه په دې حاجت نه چې دای کان تیرېږي په حواله جبونه پای لکه ته ویلې مور وې کنه چا دې که خبرې چې پټا کله وګلا ده کنه واه ټکسي او کوډي خبره او سره وخلي نه دا د نقصان ده په خلاف ته کنه چې خبرې په کلیر باندې موت شي ولې سوي مزه کوت چې لوي کنه اوبه مسله تیر شو چې مسمونه کنه صحیح مسمونه عامل به اسایما د قد ویا مر نه نو خلی ځکه چې به ساقه سور ده نه دی وطن حفاظت نشي کړل شي کړل کنه چې خبرې په دې وطن مې ناروغلي دي یې کېره نه زکوت نه وړه دا اځي کنه شي خطر دوه ته خدای ګنه ګور ده کنه چې د کوم ملک ورلو باب فی المعادن والرکاز دا باب د بیان د احکام د معادن شي د درنګې شي او د خزونه شي ا معادن رکاز باب دا دو سول دا چې دا خو د کوت سره تعلق نشته ا دې خو د کتاب الجهاد سره تعلق ده ځکه چې دوته چې کیمه معدن و دې رکاز نه وخلی ا خمس وخلی پنځه ما سړي چې کنه حلیمت ته خسر شي په چار چې ور کنه کتاب سیر کتاب جهاد چې دا مسله ذکر وایي سره تعلق لري خو دې مله ته کتلی کې چې دا یو وظیفه مالی ده لکه زکوت کسا یا سرسیا کسا یا عشر کسا یو وظیفه مالی ده اې دې وجنه کتاب زکات سره ملحق نو زوی د په پکیزو شي کنه پند شو پندېدو کې ته ویل شي مادر معنی د پندېدلې زوی خپل خو معنا دی کې مکان ته ویل کېږي چې صاحب پندېږي کنه جنات عدن جنت عدن چې کده کړه کېږي چا دې استوک نه زین دي کنه یو سي جنت لور شي بندره نه وطن نشته کنه آی به قرار زوی شي ځکه جنت عدن بلی اصل نه کښو ده مادر په خپل کې خزانه ته ویل شي چې کوم دې کده کنه په دې خزانه پیدا وي و دا باب د بیان د دفینې شي ارکان منابدو هغه خزانه چې په ځکه شي شاخه وي خلقتن پیدایشن په دې ځکه شي پیدو وي په دې غیر شکل خزانه پیدا کیږي الله په کداس پیدا کوي زار دي سراج سپیندر دي کنه کرومایټ ته منګنیز ده جپسم ده یس پر دو یا باندې دا به شاخه کړی و رکاز دواره ته ورغله ده مادنه ته وی کچ خدای پاک په شپې دوی کوي یاد کړي کنه ته مادنه ته ورشي خلکتن وي او رکا دې پکې چې هغه د کنه آمدو کا به دام شاه کړی وي او که خوای په پیدو کړی وي نه رکا معدن تا ورغله ده او کم سا ورغله ده دو تا مقابلتن مقابله به وجنا معدن خپل ذکر ده رکا نه به عامه نه وخري چې معدن تا ورسی او کم سا ورسی هته به کنه کم نه وخري چې رکا ذکر هغه فائدې نوک شي کارکا نه ونه عامه وخري چې معدن تا ورغله ده کم سا ورغله ده به معدن ذکر کو ځای نه پیږي د پښونه سره کنه دا جوړې و د غابو نه اساس جوړه پټي وی کنه پستا و نه کنه په دې میټي میټیار بدلوي کنه اسه پستا و د پټي وی کنه هغه زیر نه دی د خپل ځون ته مستقل یو کنه معدنیت ته دغه دغه مندل شو په ارض خراجن په مزکه کلنګي شي مندل شو پام د کښې مندل شو چې اګدا کلنګ وخستل شي امزکه بیان برو شي چې کیمزکه کلنګي دي او غسن یا من دلته په مزه کې وشي شي که اګم دغه من دلته چې نه هغه لسام یې له خسر شي دا خزانه پښې پیدا شو لا میدا شو ففیر خمس په دې معادل شه خمس تا پنځه ما حساب په دې سره دل شي په دې فدا شي په دې حدیث شي عندنا مش پنه باندې دا معدنیات په درې قسم دي یا به جمعیت وي ټینګ شای به وي کنه او یا به میا وی به یجی به کنه یې به غوند شایده کیم کله چې میا مادین وی کنه به یجی سیال وی لکه پټرول کسا خوره تیل کسا دا دې کنه راندرنه کسا دا پیدا شو کنه یې به چې نه دی مندلا یې به چې نه قیمتي شایده چې نه دی جواب تکړه په دې کې اسمه دی پانشته نه پښه کوتی نشته نه پښه غسری نشته نه پښه کنه خو مشته او کچره جامد او ټینګ شای او بیا په دوا قسم دي یا دا چې په ير شو ولې کېږي ير شي کنه ته وچې به ولې کېږي منتبه کېږي په باندې سره کښ جوړېږي کنه لکه زار کسا سره کسا سپین یس پنه کنه پیتل او یا هغه د کان چې په ير شو ولې کېږي نه لکه د کوړي کسا زمور کسا عقیق کسا د جوارات که چېرې هغه کسان چې په ير شي نه کولې کېدل که نه بیا شاید څه وظیفه نشته قیمتي جواهرات شي په زمور شي که نه په جواهر شي په حقیق شي په مرجان هېڅ نشته په شي چې په ير شي بیا جمعیت په ير شي ولې کېږي لکه یې په دې سره رس نه بیا په دې شي خو مستعد هغه وشي مادر ذهبن ادرنګ د سرې درې جمعیت ده په ير شي ولې کېږي منتبع کېږي یا د سپینې زره یا د یسپنې یا د رساس یا د کنه ګلټه کې پیتلې کسا یس پنوا او دا من دشه په ملک کلنګی شي یا په شي په دشه خمستا اند نه مش په نه حنا په نه بنه وقال شم کې لا شي لري په دشه څه شان شته لا شي علی فی نشته اس شای په دې مدین کې بونه په دشه شه لانه مباح سبقت يده الیه دا مباح شی وو ما دین دا خدای په دې ملک خپل پیدا کړی دا چاونه په موږ کې خپل پیدا شو دا وکنه اې د لوس پر مخته شو دا د په لوس کبزارونو د میندلو بیا هغه مباح شي کله چې د چا ملک نه وی کنه او ته کنه اول لوس په موږ ولاګیږي کنه پاګه شي څه شان نشته کسې لکه شکور کسا شکور دا کومول ده غره د ور کسا یا کنه مرغی کسا قیمتي قیمتي په لکاوي خرڅېږي خو تور ونیوله ای چا دین ده خو زکوت نشته پشه عشر نشته پشه سهار نشته پشه البته چې کله کول په تیر شي تو سره پیسې وي که نه هر څه کول په تیر شي ورته به زکوت نه بوسه الا اذا كان المستخرج ذهبا او فضه مګر ورته چې یې سره شوی سپین زر یې سره وي که نه پاهي ممسبي صاحب بیلی وایبو فی زکات په چې خالي زکوت تا که نه خو مسزه خدای به زکوت پر کې فقراو ته برکوي نبي سمو چې فر رکاز الخمس په خزانه شي خمس وي فر رکاز الخمس پر رکاش خمس نه دوته چې تا په معادل شې کنه چې خدای په شپې دوی کنه هغه د پردا حل پیش کو چې پر رکاش خمس تا سور په یو کې چې رکاس وکنه مطلق یې د حضرت چې شخه شوی وي کله حدیث امنه مراد وي چې باندې دم شاه کړی ایو شری وي و چې وامه رکز رکاز رکز نه مخوز ده په اوته کل مادن ا دې تلک په مادن مدا کېږي چې به دا خدای په پښه کنه په دوکړي په مزکه شي دا غره کاز بل شي ځکه چې دا کنه د فینادو خو د خدای په د خالق د فینادو نه حدیث دې ته ورغله ده کنه په فر رکاد خمسو او بل چې ول انها کان فی عید الکفرته دا مزکه په لوسه کافر شوه په قبضه د کافر شاه کاف کفر مخشو اسلام ورسره ولا ده اول خدا وطن ټول کنه کده عربي دي کده عجمي دي ټول کفر وطن دي سبه کرام رو په دې وطن باندې فتوحات یو کله کنه کفر نه ملکینه ونیول ا کفر نه چې کیم حق په جنگي اوس کنه اخو غنیمت وي اکا کنه مول ونه اوس کا دسنار دی ونه اوس کم زکه ونه اوس پنځمه حساب به ساده نه کټ کوي کنه غنیمت وي نه دا کم زکه ورکم د کفر په لور شوی وحوت ايدينا غلبه اور جامع کړ د مزکه د میډ لوسه د مش قبضه په زیر باندې مسلمان په د وطن روغري دي کنه او دا وطن مسلمان په زیر نیول ده دا مزکه ټول غنیمت و فکانت غنیمت به غنیمت ته د مزکه نه به بسا هم سو خسوي په د مزکه شله خزنا وا خو خو لوري دلی کنه دا خزنا وته د مزکه شوا کنه چې مسلمان د وطن فتح کولو کنه د مزکا د کفیر و د خزنا د کفیر و کنه مش اس پلو سر جوات شو کنه خمس بنو خلی و فی الغنائم الخمس په غنیمت شه خمس وی بخلاف سید په خلاف د شکور نه پای مر کس کوا ا دې چا نه وی نه مسلمان دی نه کفیر دی لانه لم یکن فی ذی حدین چا پلو شکور نه پته شو اذا که سول پیدا کړی چې دا خزنه چې په دمځکه شو پیدا شو لا مندله شو دا هغه چې هر کال چې غنیمت شو او بادشاه خمس ونه خلی پنځمه حصه په دا باقي سلویر حصه سلویر احماسه په چار دو کنه چې اد هغه مجاهدین ته ملاو شي چې مجاهدین په وطن روغلی وي د وطن فتح کړو کنه لکه د پوس ملکه به داس تقسیم شي وي کنه په دې وطن چې کیمه غنی کنه مجاهدین جهاد کړل او په لور باندې وطن مې راغله ده پنځمه حصه به څاو نه خوتي وي چې څلور حصه ته پوتې شو ده دا خزانه دې ته پوتې شي دا د مين دین کې نه وي دا یو یې کنه چې الا ان الغالمین یدر حکمیت نه ای غالمین د مجاهدین یک قبضه وا په دې مزکه باندې لون د حکمی قبضه وا اوس په مزکه حقیقت بزا ده چې رول وطني ونی ولو کنه او د مزکه په ویلا شي چې کیما خزانه و نه نیر خبر چې دته کنه سره خزانه دي کنه یا دا سپینه د خزانه دي یس نه ته نیر خبر کنه په باندې قبضه دو کنه خو قبضه حکمی دو حقیقی قبضه نه دو و دې وې سری کچې دا خزانه مې دلا په دې شی باندې حقیقی قبضه دو د قبضه دوی شو یو حقیقی قبضه د مدین کې ابه د وجد وی د مندیر کی بیو خدا به وشکن چې کیم مندیر کی چې چیرته مندیر وی کنه ام ځکه پاته ورو شي کنه کدا م ځکه خپل وای پاکي مندیر وی کنه او یا مباح نه که شي په غر شي په ځنګل شي مندیر وی چا دي چا ملک نو کنه پاکي مندیر وی که پر دې نه که شي مندیر وی د م ځکه پر دې وای بیا خو چې چا د م ځکه دو کنه ایګه دو د سنشتہ پشه به حدیث دا تفصیل نشته چا په غره شي میمه یا په مدکه شي کنه چې په کیر شي میمه پاش نشته ا مطلق روغله ده وله امام سے فرمایي انه من اجزاء الارض دا معدن اجزاء د مزکه نه ده مرکب فيها ګډ کړه شو دا په مزکه شي دی خور نه جوړ ده دا غسر را سپینه خزونه ټوله کړ په خور نه خپل پیدا کیږي کنه ا د ر ا جوړېږي په ځنه خاصه خپل د تفسیر دی نه یې د کوم ځکه شګټ کا شو دا دینه جوړ دا ای به دیانه چنو په شاه کړی کنه نه دا ذکر ده د پوسه مخه ده دا د لون د تاله ده دا کنه تخت سراره سي د ټوله کنه مزکه ده ولا ما اون تفصيل اجزاء اس وظیفه نشته په باقي اجزاء د کېر شي په کېر شي اس وظیفه نه پښه کوتوي لکه مسله تیر شو لکنه اخو د زرت نه شای دا یا کنه مال نه مين دا خلا پسې سړي نه پاشه عشر ستا نه پاشه خمس ستا کینه ټول کنه دا د هر قسم مؤنتینا مشکتینا د نه پاشه کلام وی کنه ادنا باجی نو سم مؤنت په ساره په ټول اجزا وشه فقط دا شاده جده دا نه پدې جو شاده سره نه په حقیقت دا خوره وا دا بخلوصي